خلافت غږ خبری ګړی خلافت غږ خبری ګړی ټوله نړۍ کې د اسلامي دولت د پرمختګونو، فعالیتونو، لاسته راوړنو او بریاوو په اړه هر اړخیز خبرونه. تاسې په حقایقو او رښتینیو تازه معلوماتو خبروي او د مزدورو غربي او ګوندپالو رسنیو د درواغجنو تبلیغاتو او پروپایګنډو په تور مخ کلک ګوزار کوي. راځئ رښتیني، کره او پر وخت خبرونه واورئ او ځان له حقایقو خبر کړئ. جنود خلافة يتمكنون من السيطرة على المنطقة النفطية وتطهير أطراف المنطقة الحرة شمال الموصل في ولاية نينوى سقوط 41 مرتدا ما بين قتيل وجريح من عناصر حكومة الوفاق المرتدين بمدينة سرت في ولاية طرابلس صد هجوم للصحوات المفحوصين والجيش التركي المرتد على بلدة قباسين القريبة من مدينة الباب في ولاية حلب 27 ما بين هالك وجريح بهجوم لجنود الخلافة على نقاط الحشد الرافضي وقصف لمواقعهم في ولاية الجزيرة البداية من ولاية نينوى وبفضل الله وحده تمكن جنود الخلافة في المحور الشمالي لمدينة الموصل من السيطرة على المنطقة النفطية بالكامل والمنطقة الحرة بعد تطهير أطرافها وذلك عقب هجومين بمختلف أنواع الأسلحة على تجمعات الجيش الرافضي وميليشياته في المنطقتين وأسفر الهجوم عن هلاك نحو 15 مرتدة وإصابة آخرين وحرق ثلاث آليات رباعية الدفع واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة وفرار من تبقى من المرتدين وفي المحور الشرقي لمدينة الموصل تقدم الأخ الاستشهادي أبو زيد المغربي تقبله الله نحو مواقع الجيش الرافضي وميليشياته المتوغلة بأطراف حي الانتصار حيث انغمس وسط جموعهم وفجر عربته المفخخة مما أسفر عن هلاك ثمانية عشر مرتدة وإصابة آخرين وتدمير دبابة من طراز أبرامز وعربة هامر وتدمير مقرين بالكامل كما تم تدمير جرافة وقتل عدد من المرتدين إثر اشتباكات تلت العملية ولله الحمد في حين هلك خمسة عناصر وأصيب ثلاثة آخرون من الجيش الرافضي وميليشياته إثر تفجير منزل مفخخ على أطراف حي التحرير شمال شرق الموصل كما قتل خمسة من المرتدين قنصة في أطراف حيي الانتصار والتحرير ومنطقة بعويزة التي قتل على أطرافها أيضا ثلاثة من عناصر الحشد الرافضي إثر استهدافهم بقذيفة هاون بدورها قامت مفارج الإسناد باستهداف تجمعات الجيش والحشد الرافضيين بأكثر من 200 قذيفة هاون من مختلف العيارات وعدد من قذائف المدفعية الثقيلة والصواريخ المحلية الصنع على أطراف أحياء عدن والانتصار والشيماء والزرقاوي والتحرير ومنطقة بعويزة وكانت أغلب الإصابات مباشرة نسأل الله النكاية فيهم وإلى ولاية طرابلس وضمن الملاحم التي يسطرها جنود الخلافة في مدينة سرت جرت اشتباكات عنيفة خلال اليومين الماضيين بين عدد من جنود الخلافة وعناصر حكومة الوفاق المرتدين في منطقة الجيزة البحرية في مدينة سرت سقط خلالها 41 مرتدا ما بين قتيل وجريح ولله الحمد أما في ولاية حلب فقد حاول الجيش التركي المرتد والصحوات المفحوصين التقدم على مواقع المجاهدين في بلدة قباسين شمال مدينة الباب عقب قصف تمهيدي عنيف من قبل المدفعية التركية وشارك في الهجوم نحو ستين آلية عسكرية فانبرى جنود الخلافة لقطعان المرتدين ودارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة لعدة ساعات مما أسفر عن تدمير عربة بهمبي ومقتل من كان على متنها وتفجير ست عبوات ناسفة عليهم فهلك وأصيب عدد منهم وفر من نجا منهم خائبا مدحورا وعلى صعيد متصل وبالقرب من قرية النيربية غرب مدينة الباب سقط ثلاثة هلكة وأصيب آخرون من البيكيكي المرتدين لدى محاولتهم التقدم على مواقع المجاهدين في القرية واغتنم المجاهدون أسلحة وذخائر متنوعة ولله الحمد من جانب آخر فقد استمرت دبابات الجيش التركي المرتد باستهداف الأحياء السكنية في مدينة الباب مما تسبب بمقتل اثنين من عوام المسلمين وجرح سبعة عشر آخرين بينهم أطفال ونساء وفي ولاية الجزيرة قتل 12 مرتدا من الحشد الرافضي ودمرت عربة رباعية الدفع في هجوم لجنود الخلافة على مواقع لهم قرب قرية تل عبطة جنوب غربة اللعفر يأتي هذا فيما تمكن جنود الخلافة من إسقاط طائرة استطلاع للجيش الرافضي قرب القرية ذاتها في حين قتل ثلاثة عناصر وأصيب 12 من المرتدين إثر استهداف تجمع لهم بقذائف الهاون في قرية الصبان جنوب تل ولله الحمد وإلى ولاية دجلة حيث تمكن جنود الخلافة من إعطاب عربة من نوع همر للحشد الرافضي بقذيفة صاروخية على أطراف قرية الخانوقة جنوب الشرقاط كما قامت سرايا الإسناد بدك تجمعاتهم وتكناتهم في تلال قرية العذبة وفي قرى العريج والعربيد بأكثر من ستين قذيفة هاون وعدد من قذائف المدفعية الثقيلة والصواريخ المحلية الصنع والقذائف الصاروخية كما تم استهداف ثكنات الحشد الرافضي بعدد من القذائف الصاروخية من نوع اس بي جي 9 في جبل قرية النمل جنوب الشرقاط نسأل الله النكاية بأعدائه وفي ولاية البركة تمكنت المفارز الأمنية في جند الخلافة من استهداف سيارة دفع الرباعي للبيكيكي المرتدين بعبوتين ناسفتين في شارع الكورنيش وسط مدينة القامشلي مما أسفر عن إعطابها ومقتل وجرح خمسة عناصر كانوا على متنها ولله الحمد أما في ولاية الأنبار فقد هلك سبعة عناصر من الجيش الرافضي بينهم ضابط بتفجير منزل وعبوة ناسفة بمنطقتي البوفراج وجويبة في الرمادي كما تم تدمير عربة رباعية الدفع للجيش الرافضي إثر استهدافها بعبوة ناسفة في منطقة الكيلو 110 شرق الرطبة وعلى الطريق العام في منطقة المضيق شرق الرمادي تم تفجير عبوة ناسفة على ثلاثة عناصر من صحوات الردة بينهم ضابط برتبة ملازم أول ما أسفر عن مقتلهم ولله الحمد وفي ولاية خراسان قتل ستة مرتدين من حرس الحدود وجرح خمسة آخرون بتفجير عبوة ناسفة على عربة كانت تقلهم في بيشاور شمال غرب باكستان وإلى ولاية دمشق حيث قتل أحد عناصر جيش أبابيل حوران المرتد قنصا على أطراف بلدة يلدا كما تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة على مجموعة من عناصر جبهة الجولاني المرتدة على الطريق الواصل بين الظهر والمدورة مما أدى إلى جرح عدد منهم وفي ولاية برقة تم استهداف آلية دفع الرباعي لميليشيات جند الطاغوت بالأسلحة المتوسطة في منطقة بوسنيب غرب بنغازي مما أدى إلى إعطابها ومقتل وإصابة من كان على متنها كما قتل أحد جنود الطاغوت قنصا في نفس المنطقة ولله الحمد أخيرا إلى ولاية عدن أبين حيث تمكن جنود الخلافة من اغتيال ضابط أمن برتبة عقيد إثر استهدافه بمسدس كاتم للصوت في مدينة عدن ولله الحمد والمنة وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين جنود الخلافة يتمكنون من السيطرة على المنطقة النفطية وتطهير أطراف المنطقة الحرة شمال الموصل في ولاية نينوى سقوط 41 مرتدا ما بين قتل وجريح من عناصر حكومة الوفاق المرتدين بمدينة سرت في ولاية طرابلس صد هجوم للصحوات المفحوصين والجيش التركي المرتد على بلدة قباسين القريبة من مدينة الباب في ولاية حلب سبعة وعشرون ما بين هالك وجريح بهجوم لجنود الخلافة على نقاط الحشد الرافضي وقصف لمواقعهم في ولاية الجزيرة وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيا فهذه صفة الأبطال تقويد لنا طيا حيا الله شجعانا نو هغه خبره اورېدل په کار دي او په هغې باندې عمل کول په کار دي. زموږ ملګرو تاسو له ځکه تکلیف در کړی دی چې علماء کرام د د انبیاء کرامو وارثان دي او علماء کرام چې کله یوه خبرې ته الله متوجه کړي او یوه حقه خبره د هغې په ذهن کې الله رب العالمین واقع کړي، د هغې په وجه باندې الله رب العالمين هغه حق بیا ډېر په تېزۍ سره او ډېر په پراخه علاقو کښې خوروي. خلق د علماء کرامو خبره اوري، د هغې په خبره یقین کوي، د هغې په خبره اعتماد کوي او د الله رب العالمين په دین کښې علماوو ته ضرورت هم ډېر زیات دی. د دې وجې نه زمونږ د ملګرو دا کوشش و چې د علماء کرامو سره یو مجلس وشي.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 نو ډېر علماء کرام په دې باندې خوشحاله دي چې یاره زمونږ مدرسو ته ازادي ده زما عزتمندو موږ هم دې ته خوشحاله یو چې زمونږ مدرسو ته او دعوت ته ازادي ده او کافر هم دې ته زمونږ نه څو چنده خوشحاله دي چې دا خلک لګې دي او دعوت کښې مصروفه دي او درس کښې مصروفه دي او نظام د کافرو د خوښې مطابق روان دی په زما عزتمندو زور خو نظام سره يي زور خو فوج او اردو سره يي زور خو بادشاه سره يي عالم په خولې کښې چې ډېره ستر شي نو څومره خلک به اصلاح کړي زه کله ملګرو ته دا ويم چې زمونږ دا ډېر مؤثر مشایخ دي نو په هر بیان کې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 ته مونږ لاړ شو لرې لرې کلو ته زمونږ وطن ته زه لاړم مخکې هلته مې چې وکتل یو لرې کلی دی په غر کې او په هغه کلي کې په هر کور باندې ډش دی هر کور باندې ډش نو زما عزتمندو علماء کرامو دې خبرو ته ښه متوجه شئ، ما ځان سره سوچ وکړو، هغه وخت کښې له الله د هجرت توفیق نه وو راکړی او دې صف کښې لا نه ومه شامل شوی صراحتاً اګر چې زړه مو سره وو تائید مو له کوو دعوت هم ورته ورکوو الحمدلله الله هم پرې ذهن کولاو کړی وو چې همدغه د نجات والا صف دی ما هغه وخت کښې ځان سره سوچ وکړو چې یا الله زه چې دلته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 کښې الله رب العالمین دا خبره واقع کړه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره بلکل حقه ده چې بعثت بالسیف بین یدی الساعه حتی یعبد الله وحده لا شریک له زوی په تورې سره رالېږلی شوی یم د قیامت نه مخکې او په همدې تورې سره به د الله توحید او د الله دین په دې ځمکه باندې را ځي او دا آیت کریمه یقینا د وخت سره ډېر ښه لګېږي الله رب العالمین فرمایي وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه ویکون الدین کله لله دلته الله رب العالمین داسې نه دي فرمایلي زما عزتمند علما کرامو تاسو پوهېږئ چې ودعوهم حتی لا تکون فتنه ویکون الدین کله لله زما عزتمندو قتال نه بېغیر او د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 نو نبي علیه صلات وسلام د دې زمانې په باره کې داسې فرمایلي دي چې یو خو به په دې زمانه کې ډېر غټ غټ جنګونه را ځي، عالمي جنګونه، دومره غټ جنګونه به را ځي، یو حدیث کې را ځي نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تقوم الساعه حتی لا یفرح بغنیمة ولا یقسم میراث وایي قیامت به نه قایمېږي تر دې چې غنیمت باندې به څوک خوشحالي نه کوي او میراث به وایي څوک نه تقسیموي صحابه کرامو تپوس وکړو چې دې حدیث څه مطلب شو څنګه به غنیمت باندې خوشحالي نه کېږي او میراث به څوک نه تقسیموي نبي صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل حاصل د حدیث دا دی وایي دومره غټ جنګونه به وشي دومره غټ جنګونه دومره مړي به وي دومره مړي چې مرغه به چې کوم دی د مغ د پاسه ور روان شي او دا به روان وي او روان به وي روان به وي روان به وي مرغه به مړ شي را وبه غورځېږي خو دا مړي به ختم نه شي دا زما عزتمندو د رښتینې نبي علیه الصلات وسلام خبره ده دومره غټ جنګونه به را شي نو بیا نبي علیه السلام وفرمایل چې دومره خلک مړه شوي نو فبأي غنیمت یفرح په غنیمت باندې به څوک څه وکړي وأي میراث یقسم او میراث باندې به څوک څه وکړي دغه رنګې زما عزتمندو دې حدیث ته متوجه شئ، بل حدیث د مسلم دی، نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي قیامت به نه قایمېږي، لا تقوم الساعة حتی ینزل الروم بالاعماق او بدابق، دا صحیح حدیث د مسلم دی، تر دې چې دا نصارا چې کوم دي، وایي دا به د اعماق یا دابق نومې علاقې ته را شي، اعماق او دابق په نوم باندې علاقه دا د شام یوه علاقه ده. د ترکي په باډر طرف ته پرته ده او الحمد لله عز وجل اوس زمونږ د خلافت د مجاهدینو په لاس کې الله رب العالمین ورکړې ده ډېرې زمانې راهیسې وایي دې دابښ ته به چې کوم دی نصارا را شي ولې به څه ځکه مجاهدینو او مسلمانانو به د دې نصاراو څه قیدې نیولي لکه اوس دا جنګ روان دی د حدیث مبارکه دا علامات مونږ ته بلکل ښکاره دي غالب ګمان دا دی چې یو مجاهدین به یو اډه ونیسي د امریکایانو هغې اډې کښې به د کافرو ډېر زیات قیدیان ونیول شي نصارا نو هغې خو اوس لګې دي بمبارېنې کوي او دا شیعه ګانو له پیسې ورکوي او اصلحې له ورکوي او شپه ورځ یې وکړې ده خو خپل فوجونه نه راغورځوي د یرې د وجې نه الله رب العالمین پرې سخت وبچولی دی تاسو ټولو ته پته ده ټولې دنیا ته پته ده موافق او مخالف ته پته ده څومره رعب پرې رب العالمین اچولی دی چې په یورپ کښې او په امریکې کښې د دولت اسلامي د مجاهدینو د عراق او د شام والا نه هېرېږي نو زما عزتمند خر به مجبوره شي او دا فوج به راوارتوي دلته نو مجاهدینو ته به پېشکش وکړي خلو بیننا و بین الذین سبو منا دغه خلک مونږ ته راکړئ دا کومو خلکو چې مونږ نه قیدین نیولي دي دغه خلک مونږ ته حواله کړي بس زمونږ ستاسو سره کار نشته خو زما عزتمندو هغه خو د الله والا مجاهدین دي د دې بېغیرته او بې ایمانه بادشاهانو په شانتې خو نه دي چې کافرو کوم کس په کار يې بس چې سبا يې په کار يې بېګا يې وله ورکوي او چې دوه ورځې پس يې په کار يې یو ورځې مخکې وله ورکوي او چېرته یو کافر یې ونه نیو چې هغه محکمه کړي د الله رب العالمین په شریعت باندې خو بس چې نیسي مجاهد نیسي چې نیسي مؤمن نیسي چې نیسي د الله ولي نیسي جیلونه تاسو وګورئ د الله د اولیاو نه ډک دي دا دومره بې غیرته بادشاهان دي هغه مجاهدین به ورته وایي چې کلا والله لا نخلي بینکم و بین اخواننا وایي دا کېدی نه شي چې مونږ خپل وروڼه تاسو ته وسپارو دا چېرته کېدی شي نو په دې کښې به وایي جنګ شروع شي نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د مدینې غوره غوره ځوانان چې الحمدلله اوس په عراق او شام کې د مدینې او د جزیرة العرب ډېر زیات مجاهدین موجود دي بحمدالله ډېر مؤمنان موجود دي او په مرور د وخت سره به الله رب العالمین دا علاقې اسلامي خلافت لاندې را ولي انشاءالله دا ټولې علاقې به الله د اسلامي خلافت لاندې را ولي وایي دا مؤمنان به وله را شي او عام مجاهدین به هم موجود دي په دې کښې دا مسلمانان چې کوم دی نو دا به درې ډلې شي زما عزتمندو دې حدیث ته ښه متوجه شئ دا د مسلم حدیث دی چې قصه نه ده وایي یو ډله به څه وي هغوی به چې کوم دی په خپلو پوندو باندې واپس وګرځي جهاد به پرېږدي دغه میدان به پرېږدي او ایسته وبه تښتي د دې مقابلې نه به چې کوم دی وتښتي اوس دیني به یې په زړه کښې راغلي زما عزتمندو!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 دغه وخت کې د غوره شهداو نه او درېیمه به هغه ډله چې الله رب العالمین به هغې له فتحه ورکړي الله رب العالمین دې موږ او تاسو په ژوند کښې که چېرته دغه جنګ راځي الله دې په کښې موږ ملګري کړي او ثابت قدمه دې الله موږ وساتي او که زمونږ نه پسې الله دې په کښې زمونږ نسلونه ملګري کړي زمونږ د دعاګانې دې د الله رب العالمین نه هر وخت کښې زما عزتمندو دې حدیث نه هم دا معلومېږي چې ډېر غټ جنګ به کافرو سره نښلي یو عالمي جنګ او دا به د تابق په مقام کښې نښلي زما عزتمندو مسلمانانو ورونو نبي صلی الله علیه وسلم د ملاحمو په باره کښې صراحتا خبر ورکړی دی، دې ته جنګ عظیم وایي، یعنې عالمي جنګ به شروع شي. زمونږ مسلمانان د دې نه ناخبره دي او غافله دي او کافرو بار بار په دې باندې اقرار کړی دی، وایي درېیم جنګ عظیم ټلۍ وواله، دا د کافرو د خولې الفاظ دي.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 و وایي ما مشرق او مغرب ولیدو وان امتي سیبلغ ملکها ما زوی لي منها وایي زما د امت بادشاهي به هغه هغه ځای ته رسېږي کوم ځای چې الله ما ته را ټول کړی و یعنې ټولې ځمکې باندې به زما د امت بادشاهي را ځي دویم صحیح حدیث د مسند احمد وغیره دی نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي شیخ الباني سلسله صحیحه اول جلد کښې ابتدا کښې دا حدیثونه راوړي دي وایي لیبلغن هذا الامر ما بلغ اللیل والنهار وایي دا دین د الله رب العالمین او قرآن او حدیث دا به هغه هغه ځای ته رسېږي کوم ځای ته چې شپه او ورځ رسېږي یعنې ټولې دنیا ته به رسېږي ولا يترك الله بيت مدر ولا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 نو دا دین چې د دې حدیثو مطابق په دې زمانه کې په دنیا را ځي، نو د تورې په زور به را ځي، په قتلونو به را ځي، د خپلې وینې تویولو باندې به را ځي او د الله د دښمنانو که په هره جامه کې د هغې په وینو تویولو باندې به را ځي.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 بلکل تاسو نه ځئ دا ولې نو هغه شیخو ته یو ډېره ناشنا خبره کړې ده چې ما ته کله رایاده شي نو کله ژړا را شي او کله خندا را شي افسوس راشي افسوس زړه مې چې کوم دی ودردېږي و چې یا الله مونږ څومره سهولت پسنده شو مونږ څومره دنیا پرسته شو دې مردارې دنیا زمونږ دا نظریه او دا سوچ او فکر څومره خراب کړو څومره یې بدل کړو وایي ما ته یې وویله چېرې دا مجاهدین هسې قمقلان دي چې دې دا دومره ځان کړی او دا ځان د دومره غټو غټو بمونو لاندې چې کوم دی پرېوځي او دا بمونه دي او دا وینې دي او دا کونډې شو ښځې او دا یتیمانان شو ماشومان او دا میندې بورې شوې هسې قمقلان دي وایي ما پرې ولې شیخ صاحب ولې قمقلان دي وایي د الله نبي علیه السلام فرمایي دي وایي دا حدیثونه را ته وویله چې هره زمانه کې به اسلام غالبېږي خو بس چې الله رسول فرمایي چې غالبېږي خو غالبېږي که نه نو څه ضرورت دی چې مونږ دومره ځان سختې ته ورکوو دا څو چپه یې نبي علیه اسلام مکه کې صرف دعوت کاوه څومره لږ ملګري ورسره موجود وو مدینې ته هجرت وکول د هجرت برکت و او بې جهاد چې کله شروع کړو په ایمان یې وویل وایي جهاد چې شروع شو نو په دیارلس کاله دعوت څومره لږ ملګري پکې برابر شوي او لس کاله جهاد شو بلکې څه کم لس کاله په دې لس کالو کې په یو لک او څلوېښت زره یا دېرش زره یا څلور دېرش زره مختلف اقوال د علماو دي، دومره خلکو ایمان راوړی وو. نبي علیه السلام چې وفات کېدو څه د پاسه یو لک خلکو نه لاړو. دا څه څه کم لس کاله جهاد ثمره وه زما عزتمندو چې الله رب العالمین دا دین دومره په تېزۍ سره خور کړو. دې وجې نه زما عزتمندو دې خبرو ته ښه متوجه شئ. دا خو زمونږ او ستاسو یقین دی، الحمدلله د هر مسلمان یقین دی چې دا دین به الله اوس غالبوي انشاالله او دا غټ جنګونه شروع شوي دي، د دې اخر سر به انشاالله د اسلام غلبې ته وځي. په دې منځ کښې چې هر څومره قربانیانې په مونږ باندې راغلې انشاالله مونږ به دا د الله دپاره ورکوو خو د الله دا دین چې غالبېږي د دې سر به د خلافت اسلامي نه شروع کېږي. په دې زمانه کې د خلافت اسلامي په باره کې د نبي صلی الله علیه وسلم ډېرې زیاتې پېشنګویېنې دي چې یو څو تاسو ته زه بیانوم ښه ورته متوجه شئ تاسو الحمدلله علما یاستئ په دې خبرو باندې زما نه ښه پوهېږئ صرف یې تاسو در یادوم تاسو صرف متوجه کوم دې خبرو ته اول حدیث د مسند احمد وغیره کې راغلي دي اوږد حدیث دی نبي صلی الله علیه وسلم وفرمایل تکون النبوة فیکم ما شاء الله ان تکون تاسو کې به نبوت څومره چې د الله خوښه وي هغومره به موجود وي ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها بیا به الله ایسته اوچت کړي کله چې خوښه شي ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله ان تكون ويرفعها الله اذا شاء ان يرفعها بیا به د نبوت په منهج باندې یو خلافت وي څومره چې د الله خوښه یې هغومره به موجود وي د علي رضي الله عنه تر خلافت پورې بعضې علماء کرام په کښې د حسن رضي الله عنه خلافت هم شماري څوک په معاویه رضي الله عنه خلافت هم شماري دا به وي کله چې د الله خوښه شي اوچت به یې کړي بیا دوه قسمه بادشاهۍ نور ذکر کړي دي چې دا عام بادشاهان ترې مراد ثم تكون ملکا جبريا ویې به داسې بادشاهېنې شي چې د زوره بادشاهېنې به په زور به یو سړی راځي او بادشاهي به نیسي او ځان به بادشاه کوي څومره چې د الله خوښه وي هغومره به یې بې بله اوچت کړي ثم تکون ملکا عاضا بیا به داسې بادشاهي چې په دنیا باندې چک لګوونکې بادشاهي به یې دې دنیا باندې به یې چک لګولې او د الله دین به یې شاته غورځولې دا زمونږ او ستاسو د زمانې بادشاهان دي چې دنیا باندې چک لګولی دی، د دنیا لپاره کفر هم کوي، شرک هم کوي، بتانو ته سجده هم کوي.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 ټولو نه مخکې دا لاړو او علي هجویري داتا دربار چې ورته وایي په لاهور کښې هغې کښې سجده ولګوله هغې نه یې طواف وکړو او بې دا راووتو خپل ځای ته لاړو دا ولې ملکا عاضا صرف د بادشاهۍ دپاره ځکه د هغې اکثره خلک چې چا وله ووټونه ورکول دا مشرکان دي بریلین دي او دا په سعودي کښې پاتې شوي وو حرمینو کښې نو خلک په ما دا ګمان چېرته ونه کړي چې دا ګنې موحد شوی دی نه نه زه همغسې مشرک یم.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 وایي دا زما د بالښت د لاندې نه اوچته شو. وایي چې ما ورته داسې وکتل چې دا چېرته ځي؟ وایي ملایک لاړل او دا ستن یې ایسته په شام کې ناله کړه. زما عزتمندو دې حدیث مبارکه کې علما کرام فرمایي وایي دا په اخره زمانه کې اسلامي خلافت ته اشاره ده چې دا به په شام کې قایمېږي. ته بحمد الله هغه حدیث او دا دواړه سره راجمع کړه، اسلامي خلافت چې کوم په شام او په عراق او دغه رنګې نورو ډېرو ملکونو کښې قایم شوی دی، دا حق خلافت دی، د نبي صلی الله علیه وسلم د مبارکې پېشنګویي مصداق دی. دې حدیثونو ته دې لنډو زمانو کښې ډېرو مشرانو علماوو لیکلي دي، وایي دا خلافت لنډ وخت کښې را روان دی. شیخ الباني سلسله صحیحه اول جلد کښې دا حدیث چې راوړې دی ثم تکون خلافتن والا نو لیکلي دي وایي خلافت راشده لنډ وخت کښې را روان دی دغه رنګې نورو ډېرو علماو دا خبره لیکلې وه دې لنډ زمانه کښې لس کاله مخکې چا پېنځه کاله مخکې چا پېنځلس کاله مخکې وایي دا خلافت لنډه زمانه کښې را روان دی زما عزتمندو هغه خو ښه علماو ډېر وفات شوي دي او اوس ډېرو خلکو ته دا خبره ښه معلومه ده، ښه ورته په ډاګه ده چې دا اسلامي خلافت دی، د نبي علیه السلام د پېشنګویۍ نه د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 د ناپوهۍ د وجې نه او زمونږ د تجربې د کموالي د وجې نه خو لېکن وخت په وخت باندې مونږ د مشرانو د مشایخو نه دا خبره اورېدله چې څوک د الله دشمنان دي څوک اهل بدع دي څوک مشرکین دي څوک خرافات والا دي دا کافرو سره ودرېږي خو لېکن امام مهدي سره به نه ملګري کېږي اسلامي خلافت سره به نه ملګري کېږي موږ د یو شیخ نه دا خبره اورېدلې وه، ډېره لرې مو ګڼله چې دا به څنګه خبره وي، والله العظیم نږدې زمانه کښې مو په خپلو سترګو باندې ولیدله، وایي یاره دا اهل بدعت چې کوم دي، وایي دا شیعه ګانو سره ملګري کېږي، خو حق پرسته خلکو سره او د الله اولیاو سره نه ملګري کېږي. شیعه ګان یې خوښ دي، خو لیکن حق پرسته نه دي خوښ. تاسو په خپلو سترګو باندې وکتل چې ډېر خلک د جهاد په نوم باندې او د مجاهدینو په نوم باندې یادېږي، ایران سره اتحاد وکړو که ویې نه کړو؟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 د جهاد امام او هر سړی یې پېژني، هغې یو ډېره اوږده انټرویو ورکړې ده، هغه مونږ کتلې ده، هغه فرمایي وایي قسم مې دی په الله که چېرته دې مسلمانانو ته پته ولګېده چې ستاسو خویندو سره په عراق کې دې شیعه ګانو د امریکې د حملې نه پس څه وکړه، امریکې چې حمله وکړه په عراق کې شیعه ګان یې ځان سره را اوچت کړه د اهل سنتو په خلاف وایي والله العظیم که تاسو د خپلو خویندو حالت معلوم شي قسم مې دې په الله وي لبکت العیون دما وایي د سترګو نه به هم وینې روانې شي د اوښکو په ځای باندې په زرګونو باندې ځوانانې پېغلې مسلمانانې وایي تر اوسه پورې ورکې دي پته نه لګېږي چېرته د ایران په کوم ښار کښې هغې پټې کړې دي ما کورونو ته به راننوتل او ماشومان به د مور په غېږ کښې وژل او مور به یې له ژوندۍ پرېښودله دې دپاره چې ښه ودردېږي مور به ورله نه وژله ماشوم به ورله په غېږ کښې مړ کړو غېږ کښې تورې به چې ګرځه اوس خو کاش او افسوس کاش او افسوس چې دې بېغیرته حکمرانانو دغه خپله میډیا ته دا اجازه ورنه کړه چې دا ظلمونه چې کوم دی نشر کړي دنیا ته د لافر په نوم باندې یو ښار دی په عراق کښې اوس الحمدلله د اسلامي خلافت جنډه په هغې باندې رپېږي شیعګانو په اوله حمله کې د امریکې په ملګرتیا کې د لاپور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 کښې ودلي خبره مې دا کوله چې د ډېرو خلکو سوچ دا و چې خلافت به داسې کي دا ټول خلک به پرې راجمع کېږي او دا ځان سره یاد وساتئ زما عزتمندو زه به یا ژوندی یم او یا به شهید یم امام مهدي به لنډ وخت کښې راوځي د دې خلکو دا عذرونه به هم بې ختم شي چې د ابوبکر بغدادي موږ نه منو ځکه د دې نوم خو په قرآن او حدیث کښې نه دی راغلی امام مهدي نوم په قرآن او حدیث کښې راغلی دی دا زما نه یاد وساتئ زما عزتمندو که همدغه خلک د دې مهدي په مقابل صف کښې ونه درېدل نو زه به تاسو له جرمانه در کړم که چېرته ژوندی وم تاسو ته زما دا خبره به یاده شي، دا خلک په قسما قسم بهانو سره د امام مهدي په خلاف کښې ودرېږي. زمونږ او ستاسو دا سوچ دی کله چې مهدي را وځي نو ټول به ورسره ملګري شو، څوک به ورسره ملګري کېږي؟ مهدي چې را وځي سر سر کوټه به یې ازغو باندې به ښپېږدې، ټوله دنیا به ستا مخالف وي، اوس څوک دی چې دې قربانۍ ته تیار دی؟ خو مهدي خو به څه فرشته خو نه وي که نه؟ خو مهدي خو به هم زمونږ او ستاسو په شانتې انسان وي.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 ده دا سوچ غلط دی چې خلافت به داسې قایمېږي چې ټول مسلمانان به هغې ته ښه وایي بلکې نبي صلی الله علیه وسلم پېشنګوي ورکړې ده الحمدلله احادیثو ته چې لږ سړی رجوع وکړي موږ الحمدلله کله چې اسلامي خلافت قایم شوی دی موږ مسلسل په دې مسله کې فکرمند وو احادیثو مطالعه هم کوله د الله نه هم دعاګانې کولې سوچ هم کوو استخارې هم کولې غفلت هم نه کوو چې الله کومه ډله په حقه ده، دا خلافت صحیح دی که نه دی؟ والله العظیم د احادیثو نه دومره ناشنا ناشنا خبرې مونږ ته ملاوې شوې چې حیران په کې لاړو څومره صفا خبرې نبي علیه السلام کړې دي د دې حلم په حدیث کې موجود دی نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي سیأتي علی الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين څومره ښایسته خبرې نبي علیه السلام کړې دي، څومره رښتینی نبي و او زمونږ او ستاسو څومره ښایسته خیرخواهي کړې ده، خو کاش چې مسلمانان اوس هم د دې خیرخواهۍ نه غافل دي. وایي داسې کلونه به را شي چې هغه به دوکه باز کلونه وي، دوکه ورکوونکي کلونه به وي. دروغجن ته به رښتیا نسبت کولی شي او رښتې رښتیني ته به د دروغجنو نسبت کولی شي. بله ورځ زه یو ځای کې ناست وم، نو یو کس ما ته وویل، دا خبره د کوم نه چې فضول خبره ده، خو لیکن هسې د یو مثال په طور به یې ذکر کړم. وروره د داعش حقیقت خو معلوم شو ماته څنګه معلوم شو وایي فلانکي ځای کښې که نه وایي داعش وایي حمله کوله او امریکایانو دوه ډاکتنې ټکې امریکنۍ اسلحې ور روانې کړې وه په لاره کښې ګېرې شوې داعش ته روانې وې وایي حقیقت خو معلوم شو همدغه کس چې کوم و دا د افغانستان په دې مرتد حکومت باندې کلک ولاړ ما ځان سره سوچ وکړو چې یاالله هغې ته خو ما څه خبرې وکړې غلی شو مختلف دومره بېځې خبرې دومره کمزورې خبرې دومره بې دلیله خبرې چا تا ته وویله؟ سند یې څه دی؟ څومره په زور؟ ټوله دنیا را جمع شوې ده، مخالف او موافق په دې پوهېږي، اسلامي خلافت او دولت اسلامي واحد هغه یوه ډله ده په دنیا کښې چې هېڅ یو کافر او طاغوت ته نه تسلیموي او دې سره دوستي نه کوي او د دې په خلاف باندې جنګ کوي ټوله دنیا روس چین امریکا یورپ اسرائیل ټول پرې را جمع شوي دي او ته ورپسې دروغ تړې داسې خبرې ورپسې کوې بې ما ځان سره سوچ کوه چې یاالله ته د خلکو ناانصافۍ ته وګوره همدغه کس د افغانستان د حکومت دفاع کوي حالانکې د افغانستان حکومت د اردو تنخواه څوک ورکوي ټرېننګ وله څوک ورکوي ګاډې وله څوک اخلي اسلحه وله څوک ورکوي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 چې دا د امریکې ایجنټ دی دا زما نه واورئ والله العظیم چې خلک به پې دا الزام لګوي که ویې نه لګوو زه ژوندی وم زه به تاسو له جرمانه در کړم دا زما عزتمندو هغه خبرې زه کوم چې دا د ډېرې اوږدې تجربې او د سوچ نه پس دا خبرې الله مونږ ته را ښودلې دي مختلفو خلکو سره مجلسونه او هغې سره ناسته او د هغې نظریې معلومولو نه پس مونږ ته دا خبرې الله رب العالمین را ښودلې دي ډېرو خلکو سره چې کښېنې د هغې دا نفاق به په دې خولو باندې داسې را روان وي ځګونه به کوي دې نه سړي ته دا خبرې معلومېږي زما عزتمندو ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا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 هغه بصیرت چېرته لاړو زما عزتمندو دا مخونه وپېژنئ په دې مخونو باندې مه دوکه کېږئ د الله رب العالمین دین چې کوم دی دا بلکل لا شریک دی لا شریک دا دا کیسې میسې نه قبلوي دا حق دین دی دا خالص دین دی دا سرکوټه ده زما عزتمندو نبي علیه صلات سلام چې فرمایلي دي چې داسې زمانه به را شي دې خبرو ته ښه متوجه شئ یکون القابض فیهم علی دینه کالقابض علی الجمر وایي څوک چې دا دین را ټینګ کړي په خپل لاس کښې داسې به یې لکه سرکوټه چې را واخلي په ایمان یې وایي خپلو خپلو زړونو کښې لږ سوچ دې دنیا کښې وکړئ کومه یوه ډله ده کوم یو خلک دي کوم یو مؤمنان دي چې دا دین هغې دپاره سرکوټه ده هېڅ یو ملک له ځای نه ورکوي هر طرف نه بې پابندیانې دي هر سړی دښمن دی دا څوک دي د الله دپاره ځان سره سوچ وکړئ والله العظیم په رب مې د قسم د اسلامي خلافت د مجاهدینو نه بېغیر یوه ډله هم داسې نه ده که جهادي ډلې مې که نه یو نه یو تاغوت هغې سره کومک کوي ځای وله ورکوي پناه وله ورکوي سوا د اسلامي خلافت د مجاهدینو نه زما عزتمندو!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 اوس خو الحمدلله موږ یو باډر ختم کړی دی د شام او د عراق په منځ کې. خو لېکن نبي صلی الله علیه وسلم د حدیث نه دا معلومېږي د امام مهدي په زمانه کې به کم از کم د عربو خلیج چې څومره ملکونه دي ټولې باډرې به موږ ختمې کړو.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 یو ملک، یو بدن، یو تن، یو درد به یو به چې کوم دی انشاءالله دین وي، قرآن او حدیث به منهج وي او په دې باندې به خلک روان وي انشاءالله عزوجل. زما عزتمندو! غرض مې دا دی، تاسو الحمدلله پوه خلک یاستئ، علماء کرام یاستئ، دا خبرې ما دې لپاره بیانې کړې چې تاسو صرف دې خبرو ته متوجه کړم.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 دې نه بېغیر د الله رضا نشته د دې نه بېغیر جنت نشته د دې نه بېغیر عزت او شرافت او کرامت نشته دې وجې نه مونږ زما عزتمندو دې صف ته راوتلي په پټو سترګو باندې نه دي راوتلي دویمه خبره دا ځان سره نوټ کوي د الله لپاره خپل ځان ته ښه وګورئ چې موږ په کوم صف کښې واقع یو. زما عزتمندو یو سړی به په ځان باندې ښه ګمان کوي او ښه سړی به مې خو سوچ به یې نه وي چې زه په کوم صف کښې واقع یم. ډېر وخت کښې داسې وي که نه ښه خلک وي خو لېکن په غلط صف کښې لاړ شي سوچ یې ورته نه وي. زما عزتمندو د الله د دښمنانو د صف نه مکمل باید موږ او تاسو را ووځو. هېڅ قسم وظیفه د الله د دین دښمنانو په دې حکومت کښې باید مونږ او تاسو ونه کړو. د مونږ او ستاسو نیکه ابراهیم علیه السلام څه تاریخ دی؟ الله رب العالمین مونږ او تاسو ته وایي، ملة ابیکم ابراهیم، ستاسو د پلار دین دی چې ابراهیم دی علیه الصلوة والسلام. هغې څه ویلي وو؟ کفارو ته مرتدینو ته یې څه ویلي وو؟ کفرنا بکم، وایي مونږ ستاسو او ستاسو په دین باندې مکمل کفر کوو، انکار ترې کوو. زمونږ او ستاسو په مابین کې مکمله دښمني او بغض چې کوم دی ښکاره شو په زړه کې نه ښه په ښکاره باندې بدا څه معنا بدا ښه ښکاره شو زمونږ سب جدا ستاسو سب جدا زه جدا عقیدې والا جدا منهج والا جدا طریقې والا څه جدا سړی زمونږ او ستاسو په مابین کې دښمني ښکاره شوه تر قیامته پورې به زمونږ او ستاسو په مابین کې دښمني د الله دپاره کوم مؤمن مسلمان عالم چې دې خبرې ته سوچ نه وي، دې خبرې ته متوجه شي د الله لپاره زه تفصیل د خبرې نه کوم، دلایل تاسو له نه در کوم، هر مؤمن مسلمان په دې باندې پوهېږي چې د الله دا دشمنان حکومتونه چې کوم دي د دې سر نه مکمل براعت کې پوره د ایمان حفاظت دی زما عزتمندو او د دې په صف کې په یو ادنا طریقې سره ودرېدلم د دې ظالمانو د دې کفرونو د دې مرتدینو تقویت کېږي موږ او تاسو باید د الله د صف تقویت وکړو د حزب الرحمن تقویت وکړو حزب الشیطان نه برأت وکړو زما عزتمندو دا حدیث مبارکه تاسو محترم اورېدلی دی نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي انسان چې کوم دی د ایمان حلاوت ته نه شي رسېدلی حتی یوالي فی الله ویعادي فی الله ویحب فی الله ویبغض فی الله تر دې چې د الله دپاره محبت ونکړي د الله اولیاو سره او د الله دپاره بغض ونکړي د الله دپاره براعت ونکړي د الله د دشمنانو نه راځئ چې نن کلک عزم ځان سره وکړو، موږ دې د لوږې مړ شو، زما دې په الله باندې قسم وي، موږ ځان سره دا عهد کړی دی، والله العظیم موږ چې هجرت کړی دی د الله په فضل او کرم سره یو سبب زموږ د هجرت دا و چې موږ د کفري قوانینو لاندې چې کوم ژوند و په هغې کښې براعت باندې پوره عمل نه کېدو، پاک رزقونه په کښې نه وو، دېخوا به یو خبیث و. خپلوان به دي وو، نږدې ملګرې به دي وو، مجبوره به وې، تللې به خامخا ورسره، پوره برائت په کښې نه کېدو، والله العظيم دا زړه مې دومره تنګ وو په دې ګنده ماحول کښې چې انتهائي تنګ وو، ځکه چې الحمدلله الله رب العالمين زمونږ په زړونو کښې ايمان اچولې او په دې خبرو پوه کړي وو، احساس چې سړي زړه په زړه کښې موجود وي نو بۀ تنګېږي، احساس چې نۀ وي بۀ نۀ تنګېږي. د دې وجې نه دا زما تاسو ته د یو کشر ورور په حیثیت باندې یو درخواست دی چې څومره مسلمانان زمونږ ستاسو وروڼه دي هغې ته دعوت ورکړئ چې راوځئ د دې خبیث حکومت نه یو وظیفه هم په دې کښې مه کوئ دا الله دپاره پرېږدئ چې دا ګډ وډ شي او خراب شي خیر دی مونږ دې پېده مزلې کوو په دې غرونو کښې خیر دی مونږ دې هغه پوست ژوند زمونږ نه پاتې شي خیر دی مونږ دې په دې ښارونو باندې بند شو خیر دی مونږ نه دې مور او پلار او خپل خپلوان او یاران او دوستان خفه شي مونږ پسې د ټوله دنیا خبرې وکړي خو چې زمونږ رب زمونږ نه راضي شي زمونږ ایمان محفوظ شي مونږ په دغه صف کښې شو کوم صف مبارک چې نبي صلی الله علیه وسلم پېشنګویانې ورکړي دي درېیم یو درخواست زما تاسو نه دا دی هر کله چې دا ثابته شوه چې دا حق خلافت دی زما عزتمندو راځئ چې مونږ او تاسو په شریکه باندې د دې خلافت مټې مضبوطې کړو دې خلافت لپاره الله د اسمان نه ملایک نه رالېږي زما عزتمندو دا د الله طریقه نه ده ملایک به رالېږي خو زمونږ او ستاسو مدد لپاره اصل کار به مونږ او تاسو کوو راځئ زما عزتمندو علما کرامو چې مونږ او تاسو دې خلافت سره کم از کم د امر بالمعروف او نهی منکر په شعبه کښې ودرېږو اول ځان مکمل پاک کړو او بیا راولږېږو دې لپاره چې مونږ او تاسو د الله په ځمکه د الله شرعي نظام نافظ کړو زما عزتمندو! الله په دې څومره خوشحالېږي چې د الله په ځمکه باندې یو حد نافظ شي. تاسو حدیث اورېدلی دی، نبي علیه الصلوة والسلام فرمایي حد یقام فی الارض خیر له وازکا من ان ینثر اربعین صباحا وایي په ځمکه باندې چې یو حد قایم شي، یو حد وایي دا د څلوېښتو ورځو مسلسل باران نه دې ځمکې ته ډېره فایده ورکوي. ځمکه کې ډېر چې کوم دی پاکي راولي. زما عزتمندو! راځئ چې دا حدود مونږ قایم کړو. راځئ نن تاسو ته موقع ده، زما عزتمند علماء کرام مجاهدین تاسو نه مخکې دي، هغوی خپل سرونه په خپل لاس کې نیولي دي، صرف دومره کولی شي چې وینه ورکړي او تاسو له علاقه ونیسي او تاسو له درکړي. نور هغوی په دې باندې نه پوهېږي چې شریعت مونږ څنګه نافظ کړو، هغوی دومره ذمه واري ده، دا تپوس به الله زمونږ او ستاسو نه کوي. که چېرته په مونږ او تاسو کې یو ملګری دا اشکال لري چې دې ملګرو پلانکي ځای کې دا نقصان وکړو، پلانکي ځای کې دا نقصان وکړو، مونږ یو علی الرأس والعین.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 بیا نه پوهېدم چې نور طریقې زه څنګه وکړم، شریعت څنګه نافظ کړم، دا علم د علماء کرامو سره و، دی کړی و، دا کتابونه دی ویلي و، الله د دوی نه تپوس وکړه چې ما دا نقصان کوو دې زه ولې نه پوه کولم، دا ولې نه راتلو، ما سره ولې نه ودرېدو، دې ولې شریعت لپاره منډه ترړه نه واله، ولې قرباني ما سره نه ورکوله. دا خو څه ملایک نه دي که نه مجاهدین، دا خو اصلاح غواړي. دا خلافت چې راځي په علماو باندې راځي، په نېکانو خلکو باندې راځي، په قربانۍ باندې راځي، مجاهد به قرباني ورکوي او ته به شریعت نافظوې، نو انشاءالله د الله په ځمکه به د الله شریعت را شي. دا دې هم څوک نه وایي، د چا په ذهن کښې به دا خبره وي چې یاره اوس جنګ چې کوم دی داسې خلکو سره روان دی، چې هغه خلک ظاهر کښې د اسلام او د جهاد نوم اخلي هغه چې دا ټولې دنیا ته پته ده چې آی ایس آی او ایران سره فراه راست چې کوم دی د هغې لاره ده او هغوی له کومک ورکوي زمونږ په خلاف جنګوي د الله د شریعت په مقابل کښې دا قمقلان ودرولي دي او جنګ ته څوک را ځي دا خو مونږ او تاسو ټولو ته پته ده دلته جنګ ته څوک را ځي والله که یو مخلص سړی جنګ ته را ځي والله چې یو سړی د الله نه وېرېږي، هغه زموږ مخې له جنګ ته نه راځي، هغې ته پته ده چې دا د شریعت والا خلک دي، څوک راځي خو چرسین راځي او بنګین راځي، تاسو ته ښه پته نه ده، ګورګورۍ کې راغلې دکانونو والا ته یې ویل وایي سبا پورې که تاسو چرس را نه وړئ دکانونو ته وایي خیر به هم نه وي، عجیب عجیبه جهاد دی، عجیبه اسلام دی. یو سړی چې د الله نه هېرېږي هغه به داسې خبره وکړي نو چا په ذهن کښې دا اشکال هم را نه شي چې د دوی جنګ اوس داسې خلکو سره دی چې هغه د اسلام نوم اخلي زما عزتمندو خیر دی دا بانه به م الله رب العالمین انشاءالله لنډ وخت کښې ختمه کړي د الله په فضل او کرم سره اوس مونږ د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په شان حالاتو کښې هغې ته څه چل شوي قومونو پاڅون کړی او که نه و کړی مسلمانانو پاڅون کړی وو، په ایمان یې وویل علمای کرامو تاسو پوهېږئ په دې خبره که نه؟ مسلمانانو پاڅون کړی وو، موحدینو، مسلمانانو، کافرو له پیسې هم نه ورکولې، امریکې او یورپ سره یې لاس هم نه و، آی ایس آی سره یې لاس هم نه و، صرف او صرف ورته ویلي وو خلیفه خپل کار کوه تا له موږ زکات نه در کوو، شریعت په مقابل کښې ودرېدلي وو. زما عزتمندو لږ متوجه شئ، ابوبکر صدیق رضي الله عنه چې په دې امت کښې په ټول امت کښې نرم انسان و، هغه په دې وخت کښې څه موقف و؟ هغه فرمايي والله عمر رضي الله عنه ابتدا کښې لږ شبهه وه ورته زما عزتمند د مؤمن ته کله شبهه واقع کېږي خو چې مؤمن مؤمن يې هغه شبهې بې ختمېږي بېرته په دلایلو سره عمر رضي الله عنه ته شبهه واقع شوه کيف تقاتلهم وهم يصلون دې خو مونځ کښې څنګه ورسره جنګ کښې زما عزتمند ابوبکر صدیق رضي الله عنه د هغې درې څلور جوابونه وکړه چې تاسو ته معلوم دي تفصیل کې مې تګ غرض نه دی خو دا یوه خبره مې غرض ده ورته ویې فرمایل والله لو منعوني عقالا او عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم به بعضې روایتو کښې قتلتهم لفظ راغلی دی وایي قسم مې دي په الله د ابوبکر صدیق دې خبرې ته لږ ښه سوچ وکړئ ځان سره پرې لږ سوچ وکړئ ابوبکر صدیق دا څه وایي د الله د رسول علیه السلام اول خلیفه په امت کښې په ټولو کښې افضل انسان دا څنګه خبره کوي دا څومره سخته خبره یې کړې ده او څومره سخت کار یې کړی دی وایي قسم مې دي په الله وایي دا خو دی ټول زکات منع کړی دی که دی ماله ټول زکات را کړي یو پړی رانه کړي یو پړی یو پړی به څومره قیمت چې بیخي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 العظیم محمد رسول الله چې کومه سختي کړې ده صلی الله علیه وسلم په یوه ورځ باندې د بنو قریظه د اووه سوه نه واخله تر نهه سوه پورې ځوانان چې کوم دی ووژل که دا مونږ وکړه قسم مې دی په الله چې دا ټول خلک به زمونږ په خلاف باندې پاڅون وکړي خو لیکن مونږ لا هغومره سختي نه ده کړې زما عزتمندو دا سختي د الله په دین کښې شته نبي صلی الله علیه وسلم نه راغلل عربیین اسلام یې راوړو مونځونه یې کول او دسونه یې کول دې ته راولګېدل وتښتېدل یو شپنکۍ مړ کړو او د بیتالمال هغه مالونه یې ځان سره په مخه کړه دې ته ښه متوجه شئ نبي صلی الله علیه وسلم چې را ونیول څه چل یې ورسره وکړو نن مسلمان په موږ باندې دا اعتراض کوي دې سختي کوي د الله مؤمنانو بندګانو لږ سوچ خو کې د الله رسول څومره سختي کړې ده د دې جرم څه و یو شتن کې یې مړ کړو او مالونه د بیتالمال یې ځان سره روان کړه نبي علیه سلام ونیول خپې او لاسونه یې کټ کړه داسې علما کرام چې بخاري کې دا روایت بار بار راغلی دی خو لېکن د الله رسول دومره سخت انسان و د کافرو او د کافرو او مرتدینو سره دا مرتد و که نه اسلام یې پرېښی و سترګو کښې ورله سیخان ورکړو او چغې والې وایي اوبه را کوي وایي ګرمه شګه باندې اچولي په سخته غرمه کښې وایي اوبه را کوي نبي علیه السلام وایي مه ورکوئ دې خبیثانو له دا اوبه زه کله ملګرو ته ویم چې که چېرته د دغه صحنې ویډیو چېرته شوې وه او اوس په دې زمانه کښې راښکاره شوې وه والله العظیم چې دې ټولو مسلمانو به په دې خپل رسول باندې کفر کړی وی سوا د مجاهدینو او پاکو بصیرت والا خلکو نه دې ټولو خلکو به ویل چې دومره ظلم څومره زیاتې هلکه خو مړې که نو خبره ختمه شوه زه لاسونه خپې دې کټ کړم خبره ختمه شوه ته ورسره لګېږي سیخان ورته په سترګو کښې ورکړې بې وژني هم نه بیا چې کوم دی په شګو کښې اچې بې غرمې ته اچې بې اوبه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 فتنة ویکون الدین کله لله وایي جهاد ورسره وکړي قتال ورسره وکړي تر دې چې په ځمکې کې سره فتنه او شرک او کفر او ګناهونه پاتې نه شي ټول قانون او دین په ځمکه کې د الله رب العالمین دپاره شي او انشاءالله موږ د الله رب العالمین سره دا عزم کړی دی او بیا ورسره تازه کوو الله موږ سره عزم دی ستا په ذات باندې مونږ قسم کوو، رب العالمینه، مونږ تا او ستا ملایکې زمونږ په دې عهد باندې ګواه کوو، تر هغه وخت پورې به مونږ جنګېږو، والله العظیم ټوپک به کېنږدو، تر څو پورې چې په دې ټوله دنیا باندې اسلامي شریعت راشي او یا مونږ سر په دې شریعت باندې کېږدو، ان شاء الله عزوجل، باذن الله. زما عزتمندو علماء کرامو! مونږ کښې ډېر نقصانات دي، خو دا خلافت پاک خلافت دی. موږ کمزوري یو، خو خلافت یقیني حق خلافت دی. راځئ چې دې سره کلک ودرېږو، دا خلافت مضبوط کړو، د دې مجاهدینو تربیت وکړو، ستاسو بچي دي، ستاسو وروڼه دي، تربیت یې وکړئ، نېغه لاره ورته وښیئ، درس او تدریس په دې مجاهدینو کښې وکړئ، راشئ د دې تربیت وکړئ، الله به ستاسو دنیا او اخرت ښه کړي ان شاء الله عز وجل. الله رب العالمین دې په دې خبرو کښې موږ او تاسو ته خیر او برکت واچوي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو دې خبرو سره را اېښ کړي او الله دې موږ او تاسو متوجه کړي. الله رب العلمين دې موږ او تاسو کې د قربانۍ ماده راولي، د الله دين زما عزتمندو قربانۍ نه بېغېر ځان زخمي کولو نه او د ځان وينه تويولو نه بېغېر نه راځي زما عزتمندو دا د الله د رسول علیه السلام منهج دی الله دې موږ او تاسو کې دا راولي الله دې اسلامي خلافت مضبوط کړي الله دې اسلامي خلافت حقانیت ټولو مسلمانانو ته ښکاره کړي الله رب العالمین دې موږ ته استقامت را نصیب کړي الله دې موږ ته اخلاص را نصیب کړي په دې کار کې ستا بوختیا او مشغله دا ده چې ټوله ورځ په رایشګاه کې د ځان په سینګار او د مبتذلو فلمونو سریالونو او فیسبوکونو په کتلو تېره کړې ستا احساسات او جذبات دا دي چې د غرب له لوري طرحه شوو لوبو خرمستیو او بېهوده مجالسو ته چکې ووهې په سوي غږ یې تکبیرونه او کلمې ویلې پورې مورچه کې یو شهید له درده ساه ورکړله. ستا شاعر د بنګړو په شرنګ مئین ځکه نو په همدې شرنګار کې ورک دی خو زما شاعر د الله په لار کې په جنګ مئین ځکه نو د غشو او مردکو په شغار کې ورک دی ستا شاعر د ګودر لېونی شاعر د هنر په پلمه په خپله مبتذله او بربنډه شاعرۍ د پېغلو له سرونو لوپټې ښویوي خو زما شاعر د سنګر زلمی شاعر په خپله سرښندنه د مؤمنو تورسریو په سر د حیا لوپټې خوروي. ستا شاعر که د رباب ترنګ کې خوند ګوري خو زما شاعر د تورو شرنګ کې ژوند ګوري. شنه ګرنېټونه، دراسکوپې او شرنګېدونکې چڼې، شین کمربند یو عجیبه ډولو سینګار جوړېږي. هو! ته دې د خپلې لیلا د زلفو تارونه شماره، خو زه به د خپل غازي لالي د سنګر په ګردونو د خړو ګرګوتي څڼو جلال او جمال ستایم. راځئ! د څېړۍ سیوري ته دمه شئ او د هغه زړورو، سترګورو، قلموالو شاعرانو انقلابي شاعري واورئ چې د توري د تېغ په څېر یې د قلم څوکه هم تېره ده. د څېړۍ سیوری له انقلابونو، غورځنګونو او حماسو ډکه مشاعره. د هرې جمعې په ورځ په ماښامنیو خپرونو کې اورېدل مه هېروئ. سبا شپه پنځه نیمې بجې چې ان شاء الله یو ځل بیا ستاسو خدمت ته راځو تر هغې مو رب العزت ذات سپارو خوشحاله او سوکاله اوسئ والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.